اے حبیب صلی الله علیه وسلم تخامخا د رسولانو او د پیغمبرانو نه نو اوس په دې آیات مبارکه کې را ذکر کړي چې رسولان او پیغمبران د تمام مخلوقاتو افضل او بهتر دي او د انبیای کرامو په منځ کې جزئی فضیلت شته او پایات مبارکه کې به بیا درې قسمه پیغمبران ذکر کړي چې یو هغه انبیا او رسولان دي چې الله ورسره بلا واسطه خبرې کړې وي دا غيو د الله په من کې څوک سفیر او واسطه نه و او مفسرین ذکر کړی چې دا درې پیغمبرانو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دارنګ موسی علیه الصلاۃ والسلام چې غل کلیم الله وای او دریم آدم علیه الصلاۃ والسلام چې پاره کې د مفسرین او د اهل علم اختلاف نشته چې آیا د آدم علی السلام سره الله بلا واسطه خبرې کړې وکنه او دویم قسم به ذکر کوي ورفع بعضهم درجات او بعض پیغمبران الله په ډیرو درجو سره پورته کړي په اجماع او اتفاق د مفسرین سره د دین مراد نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د چې الله په ټولو انبیانو کې پورته مرتبه ورکړي او دریم د عیسی علیه الصلاۃ والسلام تخصیص وکړي ځکه يهود او نصارا او د دې په حق کې افراط او تفرید کړو يهوديانو نعوذ بالله وی چې دا په غلطه طریقه باندې پیدا شوه معاذ الله او نصارا او دا زیاته کولو د حد نه تجاوز چې د الله مرتبه ورکړي وا ابن الله ورلوي چې په دې به ایمان لري چې په انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام کې تفاضل شته باز د باز نه غوړني په سوره بنی اسرائیل کې مله وی ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یقینا غرواله ور کړو مون باز پیغمبرانو لپاره باز باندې ابن جرير رحمت الله عليه دغه آیات د تفسیر لاندې وایي وی ګوره غورواله الله رب العالمین پیغمبرانو له څنګه ور کړو ابراهيم عليه الصلاه والسلام بارک وی اتخذ الله ابراهيم خليلا الله ابراهيم عليه السلام په دوستۍ سره نیولیو مثال د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله په نسبت باندې په شان د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه ګور تاسو تعجب کوئ چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شو نو آدم علیه الصلاۃ والسلام خو الله بغیر د والدینو نه پیدا کړي نه مور و نه پلارو دله تشبیه الغریب بالاغرب وای د ناشنا تشبیه ورکول د اغنه د ډیر ناشنا سره چې تاسو هو تعجب د عیسی علی السلام نه کوئ د دین خو زیاته تعجب خبره د آدم علیه السلام نه او د سليمان عليه الصلاه والسلام بارک وی چې دا سه پیغمبري می ورکړ و چې ابل چاله مناسب نه وا او بیا په دې انبیاو کې افضل او بهتر اولو العزم دي چې هغه پنځه پیغمبران دي نوح ابراهيم موسی عیسی او رسول الله عليه الصلاه والسلام چې دا د قران کریم په دوو آیاتونو کې ذکر دي په سورۃ الاحزاب کې او صحیح حدیث د سنن ابي داود و غیره کې راغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي انا سيد ولد آدم زد آدم عليه الصلاة والسلام د اولاد د ټول سردار يم او دا خبر وې د فخر او د تکبر په تور باندې نکوم د تحدث بالنعمه په تور باندې وام ځکه واما بنعمه ربك فحدث چې الله در باندې کوم نعمت او احسان کړو دا غي بیان خلق لوکا نو دلته په آیات مبارکه کې وایي چې انبیاء لهم غرواله ورکړه د بازي په بازي باندې او حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تخيروا بين الانبياء تاسو د انبیاء په منځ کې فضیلت مې ذکر کوي چې فلانه نبی غوړه دی او فلانه دین په مرتبه کې کم دی نو د آیات مبارکه او د حدیث په منځ کې اهل علم جمع او تطبیق دا څه کړي چې دې کې خوشک او شبهه نشته چې د انبیاو په منځ کې تفاضل او غورواله شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې من فرمایلی چې انبیاو په منځ کې غورواله او تفاضل م ذکر کوي هغه په داسې طریقه باندې یو پیغمبر غورواله م ذکر کوي چې د بل پیغمبر نقص او کمی د چا په ځړ کې راشي ذکر هغه حدیث شان ورود هم دا ده کوم چې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړ چې لا تخیروا بین الانبیاء چې او صحابي په مدینه منوره کې بازار کې روانو او د یو يهودي نه واورېدل چې هغه خبره اترې ور سره کولې قسم خوړو چې والذي اصطفى موسى على البشر زماره په غزاد باندې قسم وی چې موسی عليه صلوات و سلام له ورواله ورکړ پټول انبي پټول خلق باندې نو دغه صحابي ورله غوسه شو چې خپ محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام غرواله ورکړ نو په مخ ته یو سپېړه وېستا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه چې ستا مرګري او صحابي زوالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چولې دی والي غور لوي د داسې وي دا الله پیغمبر د دې واقعیا په ضمن کې ویلا تخیروا بین الانبیاء د انبیاء په منځ کې تاسو غورواله او فضیلت مذکر کوي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې موقع باندې موسی علیه السلام فضیلت بیان کو چې فرض د قیامت باندې په با ټولو خلکو باندې بیهوشي راشي نو د ټولو نمخ کې چې بیهوشي تنه ختميږي راپورته کیږي با په هوش کې برازي نو الله پیغمبر وایي زبیم وایي زه چې وګورم نو موسی عليه الصلاه والسلام د عرش د قوایم سره ولاړوي نو مال پته نشته چې په د باندې بیهوشي راغلی نه و او کنه زمانه مخ کې الله راپورته کړی دی چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام تخصیص به ذکر د دی وجنو کو چې اهلی کتاب او يهود او نصارا او د دې پشان کې افراط او تفرید کولو يهوديانو بده ګنا نسبت د دې والدې له کولو نعوذ بالله او نصارا او بده چې دا ابن الله دې د الله زوی دې الہ دې همیشه به د اختلاف کوونکی او صرف هغه خلک چې الله پر رحم کړي نو د اختلاف نه بچي او پرز د قیامت به بیا الله تمنځ کې فیصله کوي ولكن اختلفوا لكن وی اختلاف کړو دا اختلاف څنګه او فمنهم من امن نو باز د دوینا غسو کو چې ایمان راوړو د انبیاء خبره منلې وا د الله رب العالمین چې کومه کونی اراده ده قدری اراده ده نو دا د الله رب العالمین هغه علم نه چې پاغي باندې چې ازلی او ابدی د الله رب العالمین کوم علم نه دغه له اراده قدری وي چې سفنا په نظر اغلی داغه سه ابتدا نشتا نو بعد د الله رب العالمین اراده قدریه چې څو غواړیا کوي او بعد د الله اراده شرعیه دا نو چې سی خوښ شي غ شریعت او دین ګرځي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين